باب الرجا باب دې په بیان د امید کې امید بساته د الله نه یو پنځوسم نمبر باب د ریاض الصالحین او حدیث نمبر دې سلور سوا دولسم 412 نمبر باب الرجا باب دې په بیان د الله نه د امید ساتلو په داسې حال کې په ډکوالي د زمکه ان دا ټول زمکه د ګناهونو نه داغه پوجا ډک شوی او په داسې حال کې ما سره ملاو شي چې ډیر ګناهونه کړي خلا یشرکو بی شیئا او دی صدر کله زما په صفاتونو کې ما سره یو شی رواه مسلم د الله د دین د پاره قرباني ورکول هغه ډیر مهربان دی بیا معنا د حدیث دا ده من تقرب الی بطاعت سوچ نږدې شما ته په تابعدارې زمانو تقربت الیه ګور الیه برحمتي نږدې بشم زغه اتا په خپل مهرباني باز خلکو کوئی په منډه منډه الله راضي نو په منډه منډه الله څنګه راضي وای چې زبستا غوونه شمه بل حدیث پیش کړي چې څوک ماته نږدې شي نو زه الله زما دا غوونه شمه زما دا سترګې شمه زما دا غ لاسونه دا پیشم وای کنه وای دا غي مقصد ما مخې ویل کنه دا سه اسباب بشمانه هغه اسباب داغه په دینداري باندې اولګوما او د بدو سيزونه به بچ کما غوګونه با په اوریدو د دین باندې اولګوم توفیق باور کم زبا غوګونه شمو زبا سترګې شمو اچ څوک ما ته پیاده زو په منډه منډه ورزما ولې الله را منډه وي دا چې څوک ما سره د نزدېکت لار اختیارې معمولی الله وي زبا غته دروازې د نزدېکت کلاو کما وسیبه کما د رحمتونو فراغه به کما نو چې پاغه نه پويږي نو لړ مقصد دار چې څوک معمولی کار د دین کوي نو اغلب الله توفیق د ډیرو مهربانو ورکړي تم نو ویل شي کنه مصیبت دار چې پویم نه او د پوی خلکو سره هغه خبرې کوم ها ایره لکه پیاده ما ته دا زینو زما پتا به دارې کې دې وا اسرو او کوشش کې دې فی طاعتی پتا به دارې زما کې ما ته پیاده را روان دې او تابع دارې زما کوشش کې لو اته تو هر ولتن لو را بشم زاغتا هر ولتن پمنډا یعنی اے سبب تو علیه الرحمه زب پی اوروما پدبان خپل مهربانی وسبقته بها اولاد بکم زاغتا بها د خپل مهربانی سبب تو ورسو ولم احوجه الى المشي الكثير في الوصول الى المقصود او زب محتاج نشم غتا پتلو ډیرو کې پر سیدلو کې خپل مقصود تا دانه چې الله په منډه کې محتاج دی قال نبی نبی علیہ السلام بل دچتا من ما تلا یشرکو بالله شیئا دخل الجنه بل چې په ډیر باندې وخت می وی کنه اول راغله ما ته د دین طریقه او غیا چلا مې د جهنم نه بچکی دا پکې بل اضافه وشو راغله نبی علیہ السلام ته هغه دو واجبون کې سسیزونه دي ویا سینا خبره خو ډیره قیمتي ده چې زکات هم د حق جوړ نشم دا یو مسله وا او زمانه پاتې نشي زه په الله پوهه کړو ما فاخبر بها معاذ نو خبر ورکو په دې کلمې په دې خبره معاذ نو عند موتي په وخت مرخ پل کې وعن ابي هريره رضی الله دا خو یو شیخ په دې زمانه کې الله پیدا کړو شیخ القران مولا محمد طاهر رحم الله و زما استاد کې سو نقصانونو هغه نقصانونه هغه شایع کړو د فتوی په شکل باندې چې دا داسې دي داسې دي د دین په لحاظ باندې ما هغه ته خط لیکو چې د خبرونو ورستو شه خبره غلطي دي او تا فتوا په دې خبرو کړې ده دا ګټه تاسو راځي چې زه مخکې مړ کېږم که زه مخکې ستاسو مړ شم زه خو به کاتب د حق پټ شم مړ شم حضرت معاذ نو دا خبره ښکارا کړي او چې دا کاتب د حق پاتې نشم وای چې زه مړ شم نه به وری کا مسلې ستا حق دي خو بیا مدرسه خرابېږي چا دې خرابېږي مدرسه چا دو توحید او مسټولې کړي وړي کړي ها وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه واو ابي سعيد الخدري حدیث